او لمس یا د لوسر لګولې په واجب باندې انزال او شفاري د قضا په دې رژه دور باندې کنه قضا د خلی دا رژه مترشه د قضا بر ویدون کفاره ته کفاره نشته باندې شپتنه په مونږ وړي یعنی چې کې په شاوات را پسې کول یا لوسر لګولو به سره انزال او شو اې دې رژه مترشه لوجود معنی الجماع د وجه وجود معنی د جماع نه د جماع معنی پښ موجوده شوله یا خروق ولا خروق خو نوی خو صورت ته خروق وی یا شوق ولا یا د جما ولا صورت وی جما خو نوی خو صورت وی یا معنا د جما وی دا کفید د ایجاب د قضا د پر احتیاطن قضا پوند وجبوی اما الكفاره هر چې کفاره دو فتفتکر الى کمال جنته ا مختجری پیرا گناتا کفاره مختجری کنه پیرا جنیت تعالی کنه ځکه چې اساسو سخت دو ا د پر به جریمه سخت په چا د چې جرم سخت وي کنه چې حقیقتا نه جماوي صورتا نه جماوي حقیقتا نه کنه هغه خروق شو کوي او معنا خروق شو کوي لانها تندر بشبهات ځکه چې په شبهات سره د فقېږي نه خالي سره تن منفي ده یا معنا منفي ده کنه پاشه شک شته کنه چې داغه کله حدود لکه حدود په شبهات سره د فقېږي کله کله وګرځي دا فعل د قبله کنه دا متول وګرځي په اعتبار د انجام سره نتیجه د رجه متول شي که چې انزال وي نه وشي یا جماع وي نه وشي اس په انجام باندې مين نظر کې په ان امنا کچیر اګه نه په امن و چې رجه نر نه متوي انزال معنی کې جماع نه کې به يعتبر عينه یا په دا وشه د کنه قبله و د لبس په ذات ته قتل شي بلد مکروه او به حاله ته مباح دي و ان لم يامن او کچره کنه دیګه نه په امن نو اذا سره ډور دغه و به تو ته بروا کې به تو هغه انجام ته قتل شي کنه به د سبب یا کنه مکروه ده وکره حاله والشافعي رحمه الله اطلق عليه في حبل علين امام شافعي سو اجازه ورکړه ده په دې دواړو شي کنه په دې جواز قبله شي په دواړو حالت شي اجازه ورکړه چې کنه کا ډریږي کنه ډریږي کنه قبله په خپل جایز ده بلا کراهته هغه په شان دی پسې کولې ده په ظاهر روایت سره مباشر دا معنا چې کنه سرمنې سرمنې ته ور لګېدل ا چې کیما سرمن وی کنه کلو سره ور لګېدو کنه ګډه دې ور لګېدا کنه پښا دې ور لګېدا ورونه حساب دې ور لګېدا ای بل چا هزې ته دا مباشرت ده بهر د حیل نه بهر د پردې نه ای بل سرمنې ته ور لګېدل کنه ا دې ته مباشرت ته ویل شي فحشا منه بعد کله لګین ای جما نه د سای به غامه ده ای جما خطر خو نشته سره او د انزال خطر خو نشته سره که خطر نه وي بالکل سای ځون په کابو کول شي شي بیا بدی نشته کنه بیا مکرو نه مکرو کا ډور سره و به مکرو ده وعن محمد انه کرے هل مبارک فائر تا اما ہم سره روایت ہے آیا تکبیر سره فار کو چې پسې ګولې ونه کې سره دو کنه هغه مبارک فائر شاده مکرو کنه چې دا مکرو ده په سره رضا مکرو کیږي لانه کله ما تخلو عن فتنه لانه کله ما تخلو عن فتنه ځکه چې ډېر کم ور خالي کېږي دغه فعل د فتنې نه چې د مرکه سره دې ته ورنه شو وي کنه لغار وی اول لغار دا کنه خو سړی نه لغار وی کنه او فری فر سره ولګیږي کنه او بدا ډیر پرون و دې سړی وی کنه چې جمال وی نه کیږي کنه یا انزال نه کیږي کنه خره به داس وکړه چې دغه انجام خطرناک ده کنه نه دا فعل مکروه ده اول نه پدې باندې پابندي ولګړي خدا ظاهر روایت نه کنه نه دې روایت محمد صلی الله علیه وسلم کنه ظاهر ها ها بلدو کنه سړي دې به قتل شي سړي حالات سره دي کنه که سړی کله په ځونی په کابو کوله شو ګنده مکروه او کډور وسره به دغه مکروه ده ولو دخل حلقه ذباب کچره ورنه وته آل تیر شدور ته مچ ورنه وته خېټه ته یو شای لوړ نه وته اگر کا پاسره هزا نه حاصلېږي مچون سک نه خوري کنه حروق نه ده کترابې والحسات لکه حوره کسه حوره کسه خوندو چې سک حوره وخوري خېټه ته لوړ شي رجا موته شوله حسات ګیټکې ته ویل شي ترګې ته ویل شي وشه د وخلو خوره وا کنه که حال د وخلو په سره رمتي ځکه چې کنه دا سورتن سورتن نه بلکې کنه دا پر مفتر لوړو کنه اخرو غاته خېټه دا کنه یو شای نه وته کنه خپل په دریا باندې وجه لسانه وجه لسان دا غدو چې انه لا یستاو الاحتراز عنه انه لا یستاو الاحتراز عنه چې نه کنه نه دا کنه واس دې بچو کې دیګ نه نه دا په واشه بچکول او احتراز دیګ نه دې احتراز ممکن نه ده مچون د حاصل په فضا شي په هوا شي ګرځي او مشو کنه سایا څه کوي خره وی ته وی خبره کی اترې چې کنه دا څه کله کله مچ به اختیار تیر شي که په دا باندې رژیم متول کنه دې ته وګوري چې خو یو شای نوړو کنه هټه ده به به ډېر حق دار رژیم متیږي کنه به اختیار به متیږي دا دې کنه ضرورت دی وجه نه حرج دی وجه نه کنه دا غا من رژان متیږي خپل خو کنه کیاس د هاو یی چې مفتیر لو شو د هټه ته رسیدله ده رژان متیږي هو د مجبوري ضرورت دی وجه نه و د کوم دفع د خرج دی وجه نه شریعت دغه معاف کړه ده فارب الغباره والدخانه ندا مشابه شو کنه د ګار سره دا مچ مشابه د ګار سره و د لګي سره ګار دا کنه خور دی خور دی پسته خور دی کنه او دا هغه سم کنه الکی تدریمی کله کله کنه هغه خوره اګار ده خوان دا پاره کې پال شي مسوک وکړ چې خورې مې کنه تیر شو ګار مې تیر شو کنه او په دې سره رضا نه موتی ځکه چې دې نه څه کوم بچ کولای شي پټه خپل خو څه نشي یې دلا دا رنګ لګای کثر لګای دا هڅه کنه په خلیا درې مې په پیزه بندا درې مې کنه کنه هو دې نه اختلاف ممکن نه دی وجه نه شک په باندې رضا نه موتوي ورنه قیاس قضا پاګه شاده ده کنه خبرو د خان چې رضا موت شي په لګي باندې په ګار باندې ځکه چې کنه ګارد خو را دو کنه د مې خبره دو چې دا پستا دو هاوی چې ګکړی دو کنه زنه یو سلاونی یا په مزکه پرتا دو کنه او زنه چې روټه په پښې باندې کنه پر یار شکل تلاګ روټ لاګ ډیر وی کنه پسته شي دونه غو د شي چې بوت پروشي الکه شي کنه خو را سره وخلی کنه ها خو را د جزاد او رجه متو کنه پر خو یو زرا کپی دو کنه چې تیر د شي کنه نه کنه خو را دو تیر شولا هو چون که اختراج نه ممکن ده دغه معاف تو درنګ لګای کسا لګای دا لرګای ده پر ير بچ سوټي دا لرګای ده کنه خو ځنه زرات یې یې کېږي کیس پر وځي کنه او ځنه زرات یې کنه هغه چاکیم باریک تی پوسټ دی کنه اپ هوای په دریا باندې پوسټ کېږي دریا د هغه لګي شي لګي صحیح ده کنه خو دغه دی لرګي ولا زرات په شکل ایګه شکل ده چې دا شین دریم پوسه خو دغه معاف دی کنه ځکه چې دنه اختران نه ممکن څه ځونی شو بچ کوله خاص کر شدیناوی هو کنه دا کنه خلوکینه پخوي شوکینه پخوي بالکل غری څنګه نو سوي هغه څنګه درې ځان تام کو کنه په مش په دې کړه باندې نوځي نوځي کنه په کړه شي دیګای وی کنه نه دې نه اختراض ممکن ده دی وجه نه کنه دا مافتا ځکه چې دا به اختیار درې می په خپل اختیار خو څه کنه نه ګارد الته به سي نه کنه لګای په خپل الته وبسي البته یا د کنه خلبوی دی کنه د ګربتی ولا ګولا یا د کنه عود ولا ګول کنه پر احساس ولا ګول کنه اګه کنه چې کیمری گای شیر دی کنه دې که خو ضرورت نشه خو تولا ګول ده کنه دا شو مجبوری نه دو نه کزن کا چې تا ګربتی ولا ګوي کنه اځي کنه په کمره شي علی گاجه مکیږي کنه او اې کمره ته ورنوځي یا د عود لا ګولې وی بیا په باندې رجا مو تیږي کنه پاشه ضرورت نشته د کچې په خپل اختیار باندې بوسه ا د خان د خطو کنه و د شو کنه به کنه منه کول شي چلیان دی جایز سنگرټ کا ساته مکی کا ساچات کر کنه استعمال نه جایز کنه خبر کې خرید فروختیان نه جایز کنه او چې څه کې چی پر راشه بیا په شک نشته چې راخه موتوي ويلزمه التكفير لو ظن نافعه كذا دائفا شهوات بطن فقرروا که فرا پوری کنه کچره ا د خیال وی چې دا مده پر نه فمن ده کچره ور په نفع وی د نفع خیال وی کنه دې پر به حکم پته پوری نه فما دې کې پر چې پوری ده باندې وی کنه چې څه پوری ده نوی او تبان سنگرټ څه کوي یا کنه چې لم څه کوي یا هو کنه ولا کول خیر یې کنه هو کنه ولا غرات مو نشي هو چې څه پوری ده کنه خوان په نو خلی ا خوان دې پر څه کوي چا کې شون دي کنه ا چا سره دي کنه هغه دې پر صحیح باندې دي او چا کې شون دي کنه دې پر چلم ملم چې سیګریټ وسه کوي کنه بیا سینې مې ته تکلیف ختم شي په دای گزارا دو کنه پر دې دي کنه د په خوش پته وړي ځکه چې کنه ا دې پر خو بلا یو قسم غذا شولا ويلزم التكفير اذا ظن ناشعا كذا دافن شعبات لبطن فكرروا کنه یا که درې مې که چېرته کنه سم بزاک وایا کنه او سب پنیا که چاته نه وځي نه پای نه ځون بچ کول شي کنه ولو اکل لحما بین اسنانه که چېرې وی خو له غشه چې د په غوښه پوتې وه شپې نه پرشمې نه کنه چې ته زړه پوتې شو دا یا غشه پوتې په غوښه کنه سبو دې کنه هغه تیر کړه په خلشه نه نه تیر کړه و ان کنه قلیلا که چېرې لښکو اما زه چې په دوه سره تشه متي که کم یا متوي که ډېر یا متوي لأن الفم له حکم ظاهر ځکه چې خلوچ دوه ادر حکم د ظاهر ده ا خ ل ر حكم د ظاهر ده ا بدن و ظاهر سره چې د لیدل شي کنه او یو ا باطن دو کنه د خېټه کسا یې ناس کسا و د دماغ کسا کنه ا باطن حساب خو دې ته شریعت حکم د ظاهر ورکړه ده کنه چې دا به بیا حسابو کنه پرېږې په حق شي ا باتين حكم نه ورکړه کا باتين حكم وايي به مې کنه د سینې شوې کنه انا پر راځي کنه د خلې مين ځي کنه خلې ته به وچوي کچېره دا کنه ګډه بل شوې دا باتين به شو به مې ځامو ته دلا کنه ورځه مو ته دي خلې ته به وچو خلې مين ځي کنه بیا تای کی پیدې مين ځي کنه نه پر راشه کنه د خلې و دې پیز حکم دې ظاهر ده اگر کده بتن سره سحاجز نشته د خلې و دې ګډې پېښ پردا او خیر نشته درنګ دې پیز و دې دماغ و دې کنه یې خېټې پېښ سحاجز نشته هو سره پر راشه حکم دې کنه ظاهر ده حتی لا یې سمو بیر مزمته ځکه هر راپه مزمزه باندې نه موتیږي کنه لکه په لوشه کې یې بونسه رجانه موتی ځکه چې دا خېټه نه شي درنګ چې په خلوشه ول شي کنه په دې بازار نه موتی نه امام زبري کچ خلیر حکم ظاهر ده دا په ظاهر شي د رجا کم دا رضا وا او نه نه د سبتین ته خېټه ضرور لکنه ظاهر نه چې پر کنه جوف ته ګډه ته یا د ماغه ته شای لوړ شي اکا ډېر معمولی وندي ویا کنه هر چې نه نه دی کنه خو چې بتن تر شي پاره شام موتی امام زپسې کړ ډېر کیافتي وکنه کیافت ډېر چلولو به مدر طریقې هی په مدر دې کنه وړګې لکه وړګې چې دا درې مې کنه خلینا انا په وړګې باندې خمیږي ژاله مو ته وی کني حکم یا به چې کنه خلک حکم ظاهر ده او دا غاسه وړګې نه هری کنه د هرنګ کنه دا غره ځا چې په دې وښه وا کنه یو وړګې په شان ده کنه رضا په دې نه موته وی په خلاف الکثیر چې ډېر وی د ولې میړه باندې موته وی لانه لا يبقى في مجلس لان ځکه چې ډېر چې ابه په غوښه په تکیری نه ا س ل ي خبر ورك حتى كيري ي ك ن ا خلالار وري كان خلي وري بقابل ربوسي والفاصل بين مقدار حمسته فاصله د ډېر ولې په شکل هغه مقدار د چړې د حماسه چړې ته ویل شي کدی پیرا رېګې چړې ثابت چړې امر وو د زړه به دا ډېر ده او دا کله چې تیر شي بیا رجا موته دو کنه او چې په چړې مقدار نه کام وي کنه بیا رجا نه باندې موتېږي وما دون حق کلینا چې په دې ناکام یې هغه لښکي ده یې ثابت یې چړه ونه کنه و ان اخرجه او کچیر دا رضا یې وده کنه هیڅ ټکړار وی اصله و خدا به یې په لوښه ونی ولا یا خلی په سار باندې وی اصله بهار تا کنه ثم اکله بیا نستا به یم به ان یفسد سوو بیا په چا دې چې یې رضا بیا موت کو کنه كما روي عن محمد بن رحمه الله لك سنه تدري واحد شويه محمد سيبنا خلې ته دې کړه و د غاسته شو یا ونغښت لارې شاده موته شوله یوب سره سم به رجام وتوي د هرنګ کې دا غیر رضا چې بهر د ویستله او بیا د نسوي خړه کنه به رجاب مده متیږي ولو مزعها لا يفسد او کچیر دا کندل نه کنه اوا سره نه نسا خلې ته کنه بیا کنه په خلوش وږي لا به ودره بعد به نسا به عالم وتوي لانها تتلاشى زکه چې دا کنه دا ورکشي خوجي مې ډېر کم دا ډېر معمولی دو کنه ا چې ودې شي لکه نه بیا دې زیر دې شور کړ شي بیا دا کنه اصل کا ورګي چې وې وفي مقدار حمسته عليه القضا دول کفارته او په مقدار دې چړې شي چې چړې مقدار وي په خلو شي کنه هغه رضا و چې نه نستا بیا په دې باندې قضا دو کښپته نه په مده وړي کني وي غشه دو کنه یا زړه دا کنه دا کنه خروق شای غزا دو او نه نوتو ناس ته کنه ظاهر نه باطن ته نوتو رجاق مو ته فکفرانه باندې وړي عند ابي يوسف رحمه الله اي په باندې وعند ظفر عليه الكفاره ايضا او چې ناش په تبو شپتا باندې وړي کفاره په باندې وشته چې هغه زړه چې کنه خوري نه نه په خله شو نه نوتو او چې هغه مر وکنه بیا په باندې رجاق شپتا پوړي لانه طعام متغير ځکه چې توام د خلوق شي د غیشه وای یا مړی دو کنه خدای مړ وکړه چې متغیر شو ده شپه په شته راشي دو رشي کې بد بدر شو ده کنه نه راخوا توام د متغیر ده کنه مې خلک هغه په دې ویډیو شي کسب څنګه غیشه وی کله کله بي خو درې می کنه و خلق هغه شي دغه څه کو بد بدر غوندې وی کنه ګرمي والی وی و خلک په خوي بیا کنه خوري په غوندې شهر کې خوان جواب وی کنه خلک خوري د بند بودار خلکو نه خلکو د خروق ته خروق یې وکړو شپته مو ته شپته مو نه وشته ولا ابي سفر ملا انه يعفو تبو هاوي چې ټیک ته خروق ته و يعفو تبو طبيعت دې نه کرکی کو عاف يعفو غيا فتر منا کرکی کړه کنه طبيعت سبي سليم طبيعت دې نه کرکی کو کنه طبيعت نه وي ته کړی هغه نه پسې نه وړي کنه هدا وجه نه په ته نه پم دی وړي نه دا ملي مشر امام ابي يوسف څنګه کنه چې اے خروق شوک باندې بیرژا او متری چې بیا د خروق شای یا د شوک شای چې د خروق شوک نیوی لکه تیرې کسا یا کنه خورې کسا یا کنه کاغذ کسا په بده خو خدیر رام وترجی کنه په حفظانه دو خو چې د خروق شوک شای وی کنه خو طبیعت یې نه کرتی کو طبیعت یې نه وړي کنه ولټي پسې درسي کنه بیا شپه ته کنه شپه ته نه پوند وړي هغه یو پوند وړي کنه د امام ابي سوق نه اصل دغه شو کنه هغه زابونه به شکر شپه ته وړي چا کنه طبيعت کنه هغه ته کنه طبيعت تقاضا کو طبيعت چې وړي او په دې شی بیا کنه خلق مختلف دي دی وجه دوته شارحین کی چې مفتی دې پر دغه په چار دو چې آ کنه د خلق حالت نه خبر یو د خلق طبیعت نه خبر یو ټول په یوه لښته نه وایي د خلق مزاج نه د خلق طبیعت نه چې واقف وي مفتي په چار ده ټیک ته امام ابسو یې کړه چې کوم شي نه طبیعت چې کړ کې ونه کو په باندې شپه ته نو وړي کا دا بدبودار وو زړه وو کنه خلق تری خلق ته په دې پسې وټیر شي کنه ا د وښه زادو کنه نه کدا چې چا تر شو وی کنه خوندور شیندا په دې باندې کنه رضا شپه موته شو خپل ته نه وړي خدا خو به ټول داس نه دي کنه ټول یار خدا سن وی زنه حالت چې د نفیس مزاج ولوي انو زک مزاج ولوي کنه وې ته سپي خوان ور کوي کنه غذا کنه نفیس غذا خوري معمولی وندي چې کنه شیشه غاز وی یا غدا ته ولا شي به طبيعت کنه ونه کا چکیری به نه خوري هغه په باندې تلې شي په باندې کښه کښه کنه خروکینا کو چې جرسیم دی په شکل هر څه خنو خوري دا څه خلک شته دا څه خلک شته د مرکه په غا ګلې په شاچ وی او په ګټه ګټه شي وی کنه راګړ یا و د کې پاتره یې به چکر تی کوي بیا کنه په خلوش ده کنه دوله دې سره پیښه خلک په منې مې دې مسواک کنه په کې په نګر شاپ په خلوش یې کنه دوله دې کنه چې خو لویر جواب ته کوتو او ذکر شوی راچک شي دا څه خلک نه چوي نه کنه نه کچېر دا سره یو شاید چې کنه یور و کنه لوی نه نه چکه دو کنه هر څه کنه خوري ها اته به نه وی کنه چې دنه فصلی طبيعت څه سړی ته کنه چې دا طبيعت ور چګړي کنه طبيعت ور چګړي کنه به ته به چې پتوش پتو وشي کنه او کاچا طبيعت ور کچې کدل کنه به ته چې پتوش پتن دی وشي کنه او بیا اختیار کنه کایو نه وته په سره ځان مو تری په کای سره لکول اسلام من کا افلا کذا چا چې کایو کو په باندې کذا نشتا ومن استقا او چا چې په تکف کول باندې کایو کړو عامدن کس کوین کو اذر سره مراد استقا مراد چې په کول کایو کو عامد کې کس کوین کو دا منه چې رجاور په لوا کایا پستو کو رجاور په دو ناسی نه ده بیا په باندې کذا دو پاس کنه بیا په باندې روژه نه موتېږي که نه که په ډکه خوله وي که په کمه خوله وي فلو عاده که چېرې کله وفات شو د کای تېر دا شو بې اختیاره تو کله څه تېر شو وکانه مل الف مې وا په ډکه خوله باندې به فسدا نبي ستر امله بیا روژه موتوي لأنه حارج ځکه چې دا بهار و چې خولې ته ورسېدو او په ډکه خوله وکنه دا بهار د کبار دی تیا ځکه چې نه اوداس باندې موت شو که نه اوداس مې وته باندې موتوي که نه شاید چې که نه حکم د بهار ویر کی دا بهار ده ای بهار نه شای نه وته که نه پاره نه موتېږي حتی انتک بتاره ځکه چې اوداس باندې موت موت شو نه دا که نه خارج ته خلې ته جرو دا خارج و وقت دخل انه خارج نه بشای نه وته شپته نه پوه نه وړي ځکه چې دا نه هو که نه هر څه که نه هر څه کرکې ونه کړي دي کاي نه کړ خو رضا مو تسلم وای د محمد الله یفسدور امام محمد صلی الله علیه وسلم چې په خپل تیر شي کنه د کای په ډک خپل د ویزار رضا نه متوي لانه لم تجد سوره الفطره ځکه چې سوره الفطر نه موجود شو ابتلا چې نغشتل دي په خپل تیر شو دا تون نه نغشتا په ډک خپل کای وکنه ټول د نوز غمل برداشت نه کړو ځنه بیا و پاش شو نه ابتلا نشته نغشتل نشته ته مرین دي پټینګ کړی کنه نه صورت فطر نشته وکذا معنا او معنا د فطر نشته لانه لا يتغذى به ځکه چې په کای سره غذا څخه نه حاصلوي دا د غذا په تور باندې څخه نه خوري کنه عادتا په عادت سره غذا خو دو دا کنه خوري به وی کنه غذا وکنه خو چې به دیار و تر کنه به څخه دا د غذا په تور باندې نه استعمالوي زړی ورچ ګړي کنه ختم کوي نه نه سرتن کنه فطر شتا و نه منا دي فطر په موجوده دو کنه و ان عاد او کچه د په کوز وګرځولو فسدا بالاجماع به په اتفاق سره رجای مو تر فکه په خپل قاعده درولو او په ډاکه خلو او کتو کزر و پاس کړو لوجود ادحال بعد الخروج د وجه وجود ادحال لا پاس خروج نه ولا سنه في ادخال وني په ادخال شو سنه شته ځکه چې په خپل لور شو ده وان عاد او کچیر دګر زول وی اکام خله و دګر زول فكذلك عند بسمه هغه ذات وی چې په دې باندې ځان متری لعدم الخروج ځکه چې دار وتلان ده انا شريط په دې باندې وی کنه او داس نه موته وی کنه په خلوص ده وی کنه دا اصل کې چې پناشه ده وتلان ده چې وتلان ده به ادخال نشته حکمن سرطن خو ادخال شته ځکه چې وروته خورې ته رولو به دنه نه سو کنه خو شریعت یې کچ دا ادخال نه دغه څه پناه شي کنه انا سره سره ویل شوی وان محمد یفسد رجاس متوی لوجود سنع منو ځکه چې دنه سنع موجوده ده په ادخال شي چې دنه سره ده کنه نه پاتره رجام متوی امام محمد صاحب باندې کنه چې ادخال کنه کای پختون غره کنه لکه په ډکه خلوی متوی که په کام خلوی متوی و به سب سه وته مت وی کچ تی نه کنه فدا خو لوي و چې په کامه خو باندې وی کتی نه بس کنه به رجاله باندې متېږي او چې په ډاکه خلک باندې په خپل لوړ شي کنه په خپل لوړ شي کنه بیا که په ډاکه خلک په کامه خلک باندې وی کنه پاسه رجاله متېږي ځکه چې ادخال نشته کنه ادخال نشته تند نسله کنه او دا رنګه منا د فطر راوسته په شي غزا کنه ا دې غزا ولا شاید نه فاجئ پرې مو راس کوم چې هغه نو کنه وتلې په خپل باندې فإن سكا مدن کچره په کول باندې کایو کړو ملعافی که چې خلیا ډکه کړه بیا په دې باندې قضا دو طبیعت ته کته کدلو کنه به دوی چې یاره چې څو ټیم ټیم کړی وای کړي چې تکنه بدوی دی به کولې کنه او یا په خپل باندې ګوته منډلې چې الټۍ مې وکړه کنه الټۍ دې وکړې خو په ډاکه خپل کای ورډا دې موت ده ته بهر لورا لمر وینا چې پوس مې روات پېښو کنه من استقاع من فعل القضا والقياس متروك به قياس دې حدیث ته وجه نه پوت ده کنه قياس وی چې په دې رډا ویره موت دي دا خو دې کنه خېټه نه بهر شای لور لکنه رجا هو کنه په ادخار موت دي کنه په خراج هونه موت دي دا خو کمې باولې کې وړې باولې کې غاټې باولې کې سمه بکر نه وځي کنه خلار نه وځي او باکه باولې کې په دې ورې شي کنه دا رنګ هکای دا کړه وی کنه قیاس په تشوه ده کنه قیاس چې نار نه متېږي ولا کفارته لعدم صورت ځکه چې صورت نشته د متوله ځکه چې دخول خو نه شو کنه خوري شو ده و ان کان کلم کې چې په ډکه نه کامو په کوس غي و فكذلك ان محمد اب یوي کې چې رام وتیږي د اطلاق الحديث حديث متکم من استقاع بدل فريق قضا وای نه بي سب لايف سزا اوی چې نرمو تری لعدم الخروج دا کای وتل اندازه کا چې کنه پکا مخلو دا اگر کنه بهر دې تل کړه دا خو شاید ته کنه وتل وی حکمن دا وتل اندا ثم ان عاده کچره و پخپل و پاش خدا کامه خلې کوي بلم يفسد عنده بیا دې پر منه موتوي کنه ابي سره بیا نه موتوي لا دې نه سبق لوځه چې مشک له خروج نشته وان اعاده کچې د ګرځول وي يفعلوا انه لا يسدنا بیا روایت چې دانه موتوي هغه څه ځکه چې کنه کابه خو نه کایو په کوز ذکر ده ټیک ته هو په کوز وو هو کابه کنه دې ته کنه خروج شي وته ولا بیا په سره ده وانه انه يسد یو روایت چې دانه موتوي ځکه چې قاعده په کوز وکړو به نه کنه نه سره په کوز ده فالحقوا بملفمه هغه یې کړه په خپل ډیر شي یې کنه یا استقادو ته په کوز باندې وکړه دا سلویر سورتونه شول ا دوی ته په دې سره بیرګه کنه سلویر شول او بیا هر یو کنه په درې قسمه ده کنه یا به کنه خروج وي یا به کنه عود وي یا به اعاده وي یا هو کنه اتال شو او یا په خپل وپا شو یا ته په کوز باندې وپا شو کنه ټول خو دوی لا صورت دوی صورتونه په جوړېږي چې یا کنه قاعده او یا استقادو تو کای کړه دا یا ته په کوز باندې یا په خپل دی راغله ده بیا یا کنه په ډاکه خوله ده یا په کمه خوله باندې ده بیا کنه هر یو کنه یا کنه خروج ده یا عود ده یا اعداد ده ټول بارا قسمونه شول تین ته په چا سره کتن چار بارا بیا به کنه یا به رشاد یو ده یا به رشاد نه ویره وی رشاد نه ویره دوه کنه چې دا کینا کې یا نبوس یا وبوسه کنه او یا رشاد کنه در یو ده مله سکه عامدن چا چې کنه کوی کو کای وکړو عامدن چې رجاو په زړه وا ودا کای سره دا چې وو په ډاکه خپل باندې کنه یا په باندې کزادو او بل کنه هغه کای اعاده به شرط مل افهم سره د تذکر درې کنه کای په خپل درغله دا تو نه کړه کنه هو پاس ته کړو او په ډاکه خپل باندې رجا در پر وروه په دا سره رجا متیږي کنه یو استقا بشرط من عفن سره تذکر کنه او یو اعاده بشرط من عفن سره د کنه تذکر در رجا په دې سره متیږي نه په اندر کای سره رجا متیږي بس